من سلک مسلکن فی طلب العلم سوک چروان شو په یو لار باندې په طلب د علم کې سهلت له طریق الجنه ذا سانوما دلاره په دې باندې لار د جنت مزدا مخکیم تیر شو اشاره دې خبرې ته چې طلب د علم دنیا کې د دې اخروي شکل چې کوم دنو طریق الجنت دی یعنی دا جنت ته تللی علم جنت دی او طلب د علم د جنت لار ده طلب د علم د جنت سره لار نو بس دین او شریعت چې دا د علم نوم دی دین او شریعت د دنیا جنت دی د دنیا چې کوم د جنت دی ان فی الدنیا لجنه فمن لم يدخلها لم يدخل جنت الاخره په دې دنیا کې یو جنت دی چې څوک ورته وردن نه شو هغه چې کوم نه نو د آخرت جنت ته نشي تللی دویمه جمله کې د یو مصیبت اجر ذکر کړي یو تکوینی مصیبت چې په یو سړي باندې ابتلا رااله او الله رب العزت ته نسترګې واغستلې دا دواړو ته شامل دي یو چې چاله ابتدایي ورنکړي او پیدایشي ړوند دی هغه هم شامل دی او دوی ماغه دی چې پیدایشي چې کمدنو ړوند نه و وروستو چې کمدنو څه بیماري وغیره پرې راله او سترګې ته الله واغستې نو من سلب تو کریمتای دی د چانه چې به واغستلې دواړه سترګې نو اصبته علیهم الجنه د دې په بدل کې ولز سور کوم جنت ور کوم چې باغی باندې د صبر وکړو د الله رب العزت په یو تکوینی مصیبت رضا شو نو اصبته علیهم الجنه درېمه جمله ذکر کړي وفضل وفضل في علم خير من فضل في عبادة یو مطلب سیوایی وقت په علم کې خرج کول دا بهتر دی د دې نه چې سیوایی وخت په عبادت کې سړی خرج کړي ځکه مخکې مونږ ویلو چې علم چې دا یو متعدی خیر دی او متعدی نیکی چې وی دا بهتر وی د لازمی نه کوي چې کم نه کوي کې صرف خپل فائدہ وی هغه دومره بهتر نه وی او چې کم نه کوي کې د بل فائدہ وی هغه خوي نو سیوایی وخت په علم کې خرج کول زده کولو کې خودلو کې مطالعه کې دا غوره دي د دینه چې سړی په شخصي عبادت کې وخت خرج کړي علم هم عبادت دی او چې مقابل راشي نو بیا تمیز کوي لګا عبادت خو علم سره ول عبادت نه رسو علمون سره عبادت ته خدواړه بر مقابله کړه د عبادت نه شخصي عبادت مراد شو او د علم هغه عبادت چې نور ته سره شي فائدہ رسي دویم دا چې فضل علم سیوای کوشش کول کوشش سیوایی کول په علم کې بهتر وي د سیوایی کوشش د عبادت درې مدار چې فضیلت او غراوی حاصلول په علم کې دا بهتر دي د فضیلت حاصلولو د عبادت لکه یو سره فضیلت حاصلې بهترواله او غرواله دا حاصلې په عبادت کې سکی حاصل کی مطلب دا چې دا عمل نامه کې عبادتونه ډېر وي او په دې باندې ثوابونه حاصل کی نو ثواب د علم فضیلت او ثواب د علم دا ډېر دی د فضیلت د شخصي سره عبادت امام محمد رحمه الله تعالی نه نقل لي چې د حلال او د حرام علم حاصل ول د جائز او د ناجائز د دې باره کې کوشش کول علم حاصل ول دا چې کم دنو دا بهتر دي د دې نه دا بهتر دی د شپې یو ګنټه دا مطالعه کول دا بهتر دی د سالم شپې د نفلي عبادت د سالم شپې د نفلي عبادت نسري نو خبر دا نه چې پای کې د نور مخلوق خیر دی سلورمه جمله د حدیث ته وملاک الدین الورع او مدار د دین چې دی صلاحی د دین ملاک چې ټول دین په رواني هغه الور ملاک تیرت تو ملکی چکی کا پاٹ نو دغه ته هم ملاک ویل کی نو د چکای دین چې دی نو دا یو حدیث مبارک کې د ژوند سره تشبیه راغلی ده الا ان روح الاسلام دائره فدور حيث ما دار الا ان روح الاسلام دائره نو د جرند لپاره تیرګوي دا غي لپاره مین تیرګوي هغه مین ځنې تیرګ چې هغه ورع ده څه شي ده ورع ورع چې ګمدنو دا یو مستقل لفظ دی او احتیاط کول او د هر سنه یریدل یعنی هر څه ته سوچ کول چې دا به جایز دي که ناجایز دا به د الله د رضا سببي که دا به د ناراضتیا سببي دا ورع دا د کامل مراقبه نه حاصلي ان تعبد الله كانك تراه ان تعمل لله كانك تراه یو روایت کې تعبد په ځای تعمل ان تعمل لله کانک تراه چې تعملو کې لکه چې الله ویني بچ څه کار کوي نو الله ویني احتیاط کوي چې څه نفس په یو کوی ناراض را نه شي ناراض را نه شي دا ورا په کامل ایمان او په استحزار د باری تعالی راځي دا الاک الدین الور دې ځای ته رسیدل چې دي کنه دا خو شریعت کوی او شریعت چې کمنو 100 نمبر ذکر کی چې لکه دا 100 نمبر دا 5 نمبر دی او دا 5 نمبر چې لګنه دا ډیر څه غواړي مهنت غواړي مهنت غواړي دې ته رسیدل او دا د ذهن ملکه ګرځیدل چې دا ملکه وګرځي او ملکه راسخه شي یعنی حال راسخ شي کیفیت یې وګرځي راسخ شي اصل څه څنګه نو دا دې ته کیفیت ویل کیږي دا چې ګمدنو حاصل اول دا ډیر زیات ضروری دي فملاک الدین الورع دا نیمګړتیا ځان سره ساتل پکار دي چې دا نیمګړتیا سره وای چې دا بدی کې نیمګړی دا ما سره نشتا او دې لپاره به زه طالب کېږم او زه به دې طلب کوم دا بغیر د دینه کېدل نشي دا مونږ وایو اسی دا د کتابونو شیم نه دی او دا د دواګانو شیم نه دی چې نفس ته به چې کمونه وای چې بس دوا به کوم او بشي دا مهنت غواړي طلب غواړي وملاک الدین الوارو او مدار د دین چې کم دنو هغه احتیاط کول دي او کتابم یو قسم استاد دی ساعتن سلک ساعت د شپې سې لګي سد شپې خیر من احیائها دا به تر دا د شوګي کول د شپې نه په عبادت چې ټول شپه سره عبادت کی الله رب العزت زمونږ چې کمدنو د زړونو اصلاح کی ولکه مونږه نن سبا علما او طلبا موبایل د مطالعې نه استلی دي ډیر د افسوس خبره ده باغ را زاغا گرفت بلبلان علا پری لکه پکار داوا چې مطالعې ځای نیولې چې بل یو نیک عمل نیولې لکه ځا او د دین د خدمت ځای نیولې نو چې بل څه نیولې وي زمونږ هغه چې کم دنو ګناه ونیو او فضولیات ونیو فضولیات صحبت نکاح گذشت وقت گمراہ رسید باغ رازا غا گرفت بلبلا نالا فرید هغه نه کان عالمان چې دا غي ډیره دي سبا د شپې په مطالعه کې تیرېدل او د امت په غم او په درد کې چې دا غي د پاره به مواد را جمع کول مطالعه کو سړې سدي لنه کې چې ما ته معلومات سیوا شي خو د امت د درد د پاره به مطالعه کوله نن دا هغه اکثر حصہ په موبایل تیریږي د شپې اکثره حصہ هغه چې کمنه په موبایل تیریږي او کتابم پاتې شو تهجدم پاتې شو و اذا عالم ما مال او تهجد تهجد نشته بس ټیک ته اخوا عالم او تهجد تهجد نشته چې هغه چې کمنه مطالعه کوله د امت درد او سره د امت د پاره کتابونه قتل د امت د پاره لګیاو او شخص کمندنو فلمونه ګوري ډرامي ګوري او هغه چې کمندونو ټیک ټاک کې ګوري او جوړي نو د دس دغه ده د دس فضیلت ته چې دی وایي چې مال تاجد تاجد نشته د د فضیلت څه شي دی او بس افسوس ته نو زمونږ زړونو چې کمندونو شوق زو هغه قلبي اصلاح هغه زمونږ په نشپانه حساب دی وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بمجلسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوه مجلسونو تیر شو په جمعات کې جمعات کې دوه ټولګي وو یو طرف ته یو ټولګي دی چې هغه خپل سبق وایي او علم حاصلې دیم طرف ته بل ټولګی دی هغه ځان له دعاګانې کوي او عبادت کوي نفلونه کوي تلاوت کوي ذکر کوي په یو جماعت کې هم مدرسه ده او هم پکې خانقاه ده هم پکې سره مدرسه ده هم پکې سره خانقاه ده یعنی یو طرف ته پکې علماء او طلبان استي چې هغه علم حاصلوي بل طرف ته د کمندونو پاغي کې زاهدی ناستی هغه د الله رب العزت ته شوق جوړي شوق جوړي چې زمونږ د الله سره محبت زیات شي الله را بلی هغه چې کمندونو دغه مهنت کوي دواړه د دین زبردست مهنتونه دي فقال كلام على خير نبی رسول الله دواړه په خیر دي دواړه فائدہ ده ردونو تاجت نشته واحدهما افضل من صاحبه دا یو مجلس بل نه بهتر دی ثواب قولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور یو تایید کو او د یو فضیلت بیان کو افضلیت د یو بیان کو واحدهما افضل من صاحبه اما هؤلاء فيدون الله ويرغبون اليه دا یو چې دین الله راولي الله ته شوق ساتي یعنی وای چې زمونږ د الله محبت ته شوي حاصل شوي فإن شاء أطاعهم وإن شاء منعهم فخوخی نو الله ولا ورکی فخوخی نو واضح ورده نکی منوی کتنا فأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم بیا په دې کې کېنا نو قولا ترجیح دی لور کړه عملا ترجیح دی لور کړه یو خو ظاهره خبره ده چې څوک د دین په کومه شعبه کې لګیاو نو په داسې طریقه دې ګمدنو دا غي دا پاو که چې حوصله ځای وشي حوصله ځای شي وشي او هغه د هغه دین د شعبې نه بند نشي غم د هغه چاوکا چې هغه په هیڅ شعبه د دین کې نه دی د هغه چا چې کوروکا چې په هیڅ یوه شعبه د چا کې نه دی د دین کې نه دی اوس کته چېرته په یوه شعبه رد وکړي او هغه وایي چې زه دا بله شعبه کولی نه شم او دا یو شعبه ټیک نه ده نو بس دا به هم څه کوم پرېږدم نو ستا د دې رد څه فایده شو تا خو الټا د دین نه څه کړو محروم کړو ته خو یو سدون عن سبیل الله کې راغلی هغه خو به یو شعبه کې و که نه یو شعبه کې و هر یو سړی د ټولو شعبو استعداد لرلی نشي شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کوي چې تاسو د طالبانو استعداد ته وګورئ د طالبانو استعداد ته چې کم طالب کې کم طرف ته میلان پروت وو هغه په هغه طرف کې استعمال کړ هغه په هغه کې کمال هم حاصل ول شي او د هغه طرف ته د ذوق هم دی هغه باغی کې څه شي ورسره دا ذکر کوي چې یو سره ټول شعبې د دین نشي ژوند کولای مونږ کمزوري یو په یو وخت کې سره ټول شعبو ته رسیدل هم نشي دوه خبرې یو ټول شعبې سره کولای نشي کمزوري یو دویم دا دی چې په یو وخت کې په یو شعبه کې کار کوي په شلو شعبو کې کار کولای نشي نو دا څه وکړه چې کومه شعبه کې کار کوي نو بل سره لسانی تایید وکاو دعا وکاو بل سره لسانی سوکا تایید او ورسره سوکا دعا وکا نو هغه کې هم تاسو شي کیسو شي او دې په خپل کې خوشي لګي ټول شعبو کې باندې سوچ کیسه باندې څنګه نو شي بل دادا چې شخصي عبادت هم کار دی او ورسره چې کمدنو دا علم دام کار دی خو نبی دعوت نه راغلو نور ته خوردنو نه راغلو نو د نبی علیہ السلام دواړه کارونه فردی اسلام هم او شخصي اسلام ورسره د کندرو د نور اصلاح لپاره خلق تیارولو دا نه ده چې ګینې دا کم علماء او دا کم علم تناسو نو ګینې دې شخصي عبادتونه نه کول شخصي عبادتونه نه کول خو دې د شخصي عبادتونو سره سره د امت کی پرم کو او د نور د اسلام څخه فکر کو د نورو چې کمونو د اصلاح دا غي فکر هم کاو نو دای چې کمونو افضل وګرځول پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی عالم ربایت کې درویش شود و درویش ربایت کې عالم شود عالم لبکار دی چې هغه تصوف چل زکی او دا کیفیات د علم لزکی دا زدگی او درویش را باید کی عالم شود او چې کم درویش دی هغه شخصي عبادتونه ذوق لري او هغه د تصوف طرف کړی دی هغه لا بکار دي چې لګینه وو لکه بے علم نتوان خدا را شناب بے علم سره الله نشي پیژندلې راغلم ضروری علم پکار دی او دا چاست چې علم حاصل دی دلم چې کمدنو کیفیات علم سره پکار دی انما بعثت معلما نبی رسول الله الله معلم را لګلې ما بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره کې ناشته دې سره دې ګندنو کې ناس وان ابي الدرداء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام معلم باندې غلې شوی دی او نبی علیہ السلام لکه چې خاتم الانبیاء دی نبی علیہ السلام خاتم العلم دی ادنا حد هغه کم ځای دی چې بیا د تفقیر ویل کیږي کم نه کم اندازه چې سره به د فقهاو په صف کې پاسي وا کما نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من حفظ علی امتی چاچه زما د امت چې کمدنو د فائدې لپاره من حفظان امتی شاشیات پر چې کمدنو زما د امت د فائدې لپاره درې ملاله من حفظان امتی شاشی ورسول زما امت تا زما امت سلویخ احادیث ورسول او بیان کړل په امر د دین د دې امت کې په امر د دین کې په امر دینها چې هغه د دین سره تعلق لري یعنی که د تاریخ روایتونه یاد کړل یا صرف د واز او د ترغیب او د ترهیب روایتونه یاد کړل چې هغه کې دین نه وي هغه روایتونه نه مراد نه وي فی امر دینها دا بیا عالمان وی چې دین غټې پنځه شعبې دي یو استفادات دي دویم عبادات دي درم معاملات دي سرورم معاشرات دي او پنځم اخلاقیات دي دا پنځه شعبې شو په دې پنځو کې د اتا تر روایتونه یاد کی په پنځه دي چالي نو ټول دي شو پنځه دي چالي سو بیا د تفصیل کې هغه د کمندونو معاملات نو اتو کې دې پنځه پنځه یاد کی نو پنځه ټی چالیس او راجم دي کی عمر ته ورسې دویم زر احادیث وی هغه چې کمنو د جوامع الکلم حیثیت لري هغه کې تقریبا دین راجم کړی لکه حدیث جبرئیل کې ټول دین څه شوی راجم شوی من رضی بالله رب کې ټول دین څه شوی دی راجم شوی دی دارنګي من احدث فی امرنا کلیه لبلا شیری کلیات کی دا راجم کړل لکه 40 د نووي چې دی اربعین د چا د نووي هغه په کلیات او جوامع الکلم کې دی بیا په لس احادیث ابن رجب سیما کړی ابن رجب په لس احادیث کړی سیوا کړی نو هغه جامع العلوم والحکم د کتابونو دکان کې څه کیږي ملاوي 40 حدیثا فی امر دینها بیا چې کمندنو په یو نو مسله کې 40 جوړ کړی دي چا جهاد کې 40 راځم کړی دي 40 فی الجس جهاد مولانا سجاد رحمه الله تعالی را جمع کړی سپیا ملاوی کیا الاربعین فی الجهاد نور را جمع کړی چانور سوچ تر عالمان اقبل مختلف سیزنو کی را جمع شوی دی من حفظ علی امتی الاربعین حدیثا فی امر دینها د هر چا نوع علاج مختلف قسمه شفارس دی او په هغه علماء دا د نبی رسول الله مختلف سفارش دی چاله د رفع د درجات دی چاله د مغفرت د زلات دی چاله د مغفرت د سرایر دی چاله د مغفرت د کبایر دی خدا تخصیص به د کبایر زکه کړی دی چې کبایر او عالم وایي چې نا امید وو چې موږ له وو کې وګورم نکی نبی علیہ السلام یې چې دی له ورسو کومه د بارش کو شافع و شهیرا وعن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی حال تدرون من اجود جودا تاسو په دغه چې څوک زیات سخی دی ډیر زیات سخی دی قالو الله ورسوله عالم نو یا الله پیغمبر دې چې کوم درو کوی کې ودی باندې نو نبی علیہ السلام فرمایل الله تعالی جواد جودن الله رب العزت انتهائی سخا کوم کې انتهائی سخا او کامل سخا کوم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه مالی هم وا چې صبر اتل نو مطلب ورکول چې صبر اتل نو مطلب ورکول او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه چې نو هغه نو قران بیانومو بیان د قران علم خورول اصل څخه دا و اصل څخه دا و علما سره علم علم شتا کمال و سره نیوی نو چې دایله دایله علم دا خورول کوي دا د مال د خورولو نه ډیر ثواب دی د یوت الحکمت من یشا پر ربط کی پیسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې عالم خپشي چې موږ سره څشتنه رسول لګو الله وی ورته وی چې علم د سره دی علم لګوا او حدیثو کې راغلي دي چې علم چې دی علم دا یو آیات یو آیات د یوې اوخې نه بهتر دی دوه آیاتونه د دوو اوخو نه او دا تعلم ویل دی چې تعلیم به بیا څه وایي دا تعلق ویل دی او یو آیات کریمه دی یو باب د علم د سور رکعاتو نفلو نه بهتر ویل دی زور رکاتو نفلونه بهتر ویل دي نو د سخای علمی مالی نه سخای علمی چې دا دا ډیر افضل ده د دې وضاحت پرستو کتاب سوم کې براشي ان شاء الله فضائل القرآن کې چې نبی رسول الله والسلام ډیر سخی وو کان اجود ما یکون فی رمضان رمضان کې به انتهایی سخی وبیا رمضان کې او کان اجود من ریح المرسله د سیلې نه زیات سخی وو د سیلې نه زیات سخی وو په هغه حدیث کې په هغه حدیث کې سخا د قران بیان راغلی چې پای کې به قران دی وی خلکو ته او چې کم مناظر شو مخ کې کلون کلونو کې هغه ټول به پر رمضان کې وی اس به لګ لګ به پټال کې او پر رمضان کې به را ټول وی نو څخه ډیر نه شو اسی به یو یو یا دو دو آیات د موقع مناسب چې بسرانه او پر رمضان کې وی هغه ټول وی نو دې نه چې ګندنو د رمضان ختم هم تراو کې ثابت شو او سره چې ګندنو دوران څه شو ثابت شو چې ټول کالم درس کړي او رمضان کې یو پیرا ټول فاسوا چې د زده علم نو شي کو خور کو قران علم نه دی زده علم خور کو نو کول الفاظ خوري لکه د ناظری او د قاعده استاد دا د نبی علیہ السلام په منصب ناشته دغه قاعده والا ته ځان سپک کاری موږ ناظر خو یو کې دا خو یو نازله او قیده د نبی علیہ السلام منصب نو یتلو علیهم آیاتک دا آیاتونه د نبی علیہ السلام نو خودلو والفاظ خودل بکینی عالم علما ورسره ما نه خودل عمل خودل عالم علما فنشره او علما کې دای چې کمدنو تنکیر راوړل تنکیر دا تقلیل لري علم علما لغو د علم زده کو خوره فانا شرعو دیکھو د شیخ نصر الله هم سے رحمه الله تعالی عمل نامه کې وړیر ډیر لوی لوی شيوخ پاسي لوی لوی شيوخ پسې کیږي پاسی او هغه ټول عمر د ارشاد سر په نه امیر درس کړ دریم کتاب نه درس کړ ټول عمر د ارشاد سر په نه امیر دا نه کامرې بابا صرف چې کندرو قانون شاو تصویر نه درس کړی دا درس کړی دی او بنیاد د طالب مضبوط کړو او قران او حدیث په غیر دې نه زګیدل هغه چې کندر او بنیاد څخه مضبوط کړو نو زمون خال شیخ سے وای متذل مرالی د فن عالم لبا الله دعا اجر ورګي یو بوله د فن اجر ورګي او بل بوله د قران او د حدیث اجر ورګي ځکه چې د عالم د قران او حدیث نه چاره سوالې دا دې فن رسوله نو کله په خپل منصب خلک چې کمندونو خپه شي سو کو یې رب زمونه خو امیر پڑا وو الګه بختور دي چې الله کتاب ته خلک تیارای قاعده پڑھاوي ته الله کتاب ته خلک څه کوي تیارای ور سره لګای اصلاح کاوه عالم علم فرشره یاتی یوم القیامه امیرا وحده راوشي دې پرز د قیامت ځان لا پزان کې یو جهان امیرا واحده امیر وا ځان لا باندې امیری او قال امه واحده یا راوشي امه واحده یعنی د دومره کار کړل لکه امه دې څه کړی تیار کړی ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد او سفیان رحم الله تعالی یو قول له خال شیخ سے نقل گئی وی لو ان فقیها واحدا على رأس جبل لهو الجماعه لو ان فقيها واحدا على راس جبل لهو الجماعه یو عالمی په قران او سنت پویا او هغه کمنو د غره په سر دی تصور د غره په سر ځان له په باندې کې ناس دی او هغه یو طالب دی اځوځي او هغه ته سبق کوي پیدا په خپل ذات کې او جماعت دا یو مستقل څه دی جماعت ته ابراهیم ته امت واحده نه وي كانت امه واحده واحده ان ابراهیم کان امه واحده دی نه مړیږي منهوم فی العلم الله یې به موږ راولې نو زمونږ یې رس نشته چې موږ شوق لرو د مطالعې او د کتاب د کتلو لا یشبع منه دې نه مړیږي دې نه حدیث د ابو دردا نامخ کې د تلويخ او حدیث د لپاره چې کوم روایت وو هغه تیر شو ویلیس له اسناد صحیح د دې چې کوم اسناد صحیح نشته او نووي ذکر کړی دی چې طرقه كلها ضعيفه ټول طرق چې دی هغه ضعیف دي طرق ټول ضعیف دي فليس له اسلام فضائل کې نه مراجع مسله نشته ځکه فضائل نه نو وانه نه طرف